قیل فی قتال الروم استاد صاحب سرنامک دی چې د روم سره په جهاد کې څومره اجر او ثواب دی باب ما دا باب دی د هغې قیله چې ویلی شوي دي فی قتال روم په فضیلت د جنگ د روم کې چې د روم سره چې هغه کافران دی او د دوی سره تاسو جهاد کوئ نو د دې اجر او ثواب څومره دی باب ما قیله دا باب دی د هغې چې ویلی شوي دي فی قتال روم په فضیلت او په ثواب د جنگ د روم کې چې د روم کافرو سره تاسو جنگ کوئ د دې اجر او ثواب هغه څومره دی خو خلک ورته چې دی د مینې د وجې نه عمیر وایي او څه ډېر لوی شان والا صحابي دی کان عابدا زاهدا دا د الفاظ د ده باره کې راځي څه ډېر لوی عبادت یې کوو څه ډېر لوی دغه بزرګ او تقوادارو حدثه دی عمر حدیث بیان کړی دی د لاندې شاګرد چې خالد دی واقع دا بیانوي انه اتا عباده ابن صامت چې دا عمر دی راغی حضرت عباده ابن صامت ته عباده ابن صامت انصاری صحابی دی او هغه که ستاسو خیال یې هغه بله ورځ مونږ ویلي چې د ده د ام حرام بیبي بی سره نکاح شوې وه ام حرام هغه لویه مجاهده ښځه نه وه نو دا عمر چې دی اتا عبادت ابن الصامت دی راغی حضرت عباده ابن صامت ته الک عباده ابن سامت چرته وهو او دا عباده نازل اوسیدونکی و فی ساحل حمص پاغه ساحل د حمص کې حمص دا د شام یو علاقه ده او ساحل دغه ته وایي د دریاب غاړه د دریاب په غاړه کې دی اوسېده وهو نازل او دا عباده دی نازل او اوسیدونکي فی ساحل حمص پاغه ساحل د حمص کې الکه د ساحل د حمص کې چرته اوسید وهو او دا عباده فی بناء له دا پاغه خپل ځای کې بنا آبادی ته وی پاغه خپل آبادی کې له چې د آبادي د ده وه په دا خپل کور کې اوسېده ومعه ام حرام او د ده سره خپله بیبي ام حرام وه دا تاسو ویلي ام حرام دا د حضرت ام سلیم بی بی خور ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضائی ترور ده د ده سره په دې سفر کې خپله بی بی ام حرام هم وه قال عمر عمر وی چې موږ شاګردان ورلو ام, حر... ام حرام ته چې ورالو دا حدیث تیر شوی دی فحندثتنا نو دی ام نو فحدثتنا ام حرام نو حدیث بیان که مونږ ته ام حرام حدیث بیان که مونږ ته ام حرام هغه دا دی چې انها سمع النبی صلی الله علیه وسلم چې دی واورېده د رسول الله نه او ما هغه زوړ حدیث دی رسول الله وی یو ورځ زمونږ ځای ته راغی زمونږ کور ته نو وده شو ما وله په سر مبارک کې ګوتې والې نو وده شو چې راپاسېد خندلې ما ورته وې څه چل دی حضرت وی دقسې زما د امت یو جماعت دی چې خوب کې مې ولیده او دوی چې دی د جهاد د پاره په دریاب کې روانو او دومره اکرام او دومره عزت او لکه باچیان چې په خپلو تختونو باندې ناست وی ما ورته وی حضرت الله نه دعا وغواړه چې په دې کې ما هم الله حساب کي رسول الله ورته وی تم په دوی کې بیا وده شو چې وده شو بیا راپاڅېد خندلی وی ما ورته وی حضرت څه دي وی راته وی وی چې زما د امت یو جماعت ته چې په دریاب کې د جهاد د پاره سفر کوي او دقه سه دس عزت من دي نو ما ورته وی حضرت مالم دعا وکړه چې د دې خلکو نه ما وګرځوي وی ما ته وی چې ته خو د هغه اول جماعت نه نو دا هغه دغه دی ښه یقولو رسول الله به وي اول جیش اول فوج من امتی زما د امت اول فوج زما د امت یغزون البحر چې هغوی به غذا ته ځي په دریاب کې اول جماعت زما د امت چې هغه به غذا ته ځي او په دریاب کې به ځي دغه جماعت چې دی قد اوجبو یقینا دوی واجب که د ځان دپاره جنت زما د امت یو جماعت دی وملید په خوب کې چې هغوی د جهاد دپاره ځي او اول دغه جماعت دی او دوی د ځان دپاره جنت واجب که قالت ام حرام ام حرام ورته ووی دی اوس دان د ځان غایب کړی دی قلت یا رسول الله ما ورته ووی ای د الله رسوله چې دومره لوی جماعت دی نو انا فیهم ایا زه به په هغوی کې یم که نه ما لم دعا وکړه چې زم په دې کې شم انا فیهم ایا زه به په دغه جماعت کې یم که نه نو قال رسول الله راته ووی انت فیهم ته به په هغوی کې قالت دا وی ثم قال النبی صلی الله علیه وسلم بیا رسول الله اوده شو بیا راپاسېد بیا یې ووی اول جیش من امتی اول فوج زما د امت خو کم اول یغزون مدینه قیصره چې هغوی غزا ته ځي هغه ښار د قیصر ته د دویم جماعت دی هغه مخکې جماعت خدا دی چې روم سره وځي جهاد ته او هغوی ځان له دغه واجب که جنت وګوره فضیلت چې دې خلکو د دغه ته لاړل جهاد ته به ځي دوی ځان له جنت واجب که بیا به رستو یو بل جماعتی هغه جماعت چې زی نو د دروم چې کوم دارالخلافه ده په هغې باندې به اول حمله دوی کوي اول د روم په خوا اوس خو غالبا د اټلي ورته وایي که نه مخکې د دروم دارالخلافه چې دی هغه قسطنطنیه وه غالبا دا روم ډیر کلها و تاسو ته موجوده وخت استنبول وایې دا اوس ځان له مل دی که نه دا دغه دی د ترکو سره دی خو دا پخوا د دغه عیسی ولروم اول جماعت به هغه به جهاد ته ځي د روم سره او هغوی د ځان دپاره جنت واجب که بیا به اول یو جماعتي چې هغه به د روم په دارالخلافه باندې دغه کوي حمله کوي مدینه قیصر په هغه ښار د قیصر قیصر دغه ته وایي ښه د روم چې کم باچای هغې ته قیصر وایي لکه د فارس حکومت په چې کم باچا و هغې ته به کسرا وي خو دا دویم جماعت چې دی مغفور لهم دوی ته به هم بخشش شوي وي فقلتو ام حرام وایي ما ورته ووې چې انا فیهما آیا زه به په دې دویم جماعت کې یا رسول الله ای د الله رسوله قال له وایي نه ته به په هغه اول جماعت کې دا د رسول الله صلی الله وسلم که معجزه ورته وایې که څه ورته وایې پیشمګویي وه او الله پاک هغه د خپل پیغمبر پیشمګویي ټکې په ټکې صحیح کړه تاسو ویلي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه د خلافت چې وه هغه صحابه ته اجازه نه کوله چې دوی په دریاب کې د جهاد دپاره لاړ شي ځکه چې دا ډېرې علاقې فتح شوې وې شام فتح شو مصر فتح شو دا عراق او دا علاقې ایران فتح شو د دې کنټرول راوستل پکار دي نو هغه اجازه نه کوله چې بیا کله حضرت عثمان صاحب د زمانه د خلافت راله نو بیا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان ته سوال وکړ چې ته موږ ته اجازه وکړه چې موږ دقسې په دریاب کې د لاړ شو او د روم سره باندې حمله وکړو نو بیا حضرت عثمان صاحب اجازه ورکړه نو په دې اول جماعت کې چې وی دوی واجب که ځان له جنت عباده ابن سامت هم او دا څه ورته وایي دا دغه مو ام حرام دام وو نو دوی بیا لاړل حمله وکړه بیا د هغې نه واپس په دریاب کې راتلل شام ته چې شام ته رالل نو بیا دې دپاره سورلي راوسته هغه سورلی باندې چې دا سوره شوه څه ځای پورې لاړل غریبه ترې راوغورځېده چې راوغورځېده سټ یې مات شو هلته مړه شوه شهیده شوه دا اول جهاد و مدلی دویم جهاد بیا د حضرت معاویه صاحب زمانه ده د معاویه دا سن باون کې تقریبا و هجری کې د معاویه صاحب زمانه ده نو په دغه وخت کې حضرت معاویه صاحب بیا فوج ولیږ دغه ته دا قسطنطینیه باندې چې کومه حمله کوله د هغې کمانډر اوله حمله چې کړې ده نو هغه سفیان ابن عوف و څوک وایي د معاویه صاحب زوی یزید په دې جماعت کې عبدالله ابن عمر مو عبدالله ابن عباس مو عبدالله ابن زبیر مو او دا لوی لوی صحابه په دې کې حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دام په دې کې چې دوی ورغلل د قسطنطنیې یو لویه دغه وه د ښاریې نه قلا تو وه دوی ته ګیره وکړه بیا هغه ډېره لویه واقع ده بیا چې دی الله پاک هغه علاقه فتح کړه ابو ایوب انصاري هم هلته غم شوی هم دی بیا وفات شوی دی ستاسو د لنډی کوتل خلک هم ډیر تللی دي استنبول ته او د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه قبر لم تللی دلته شته نو دا احمد علي هغه دویم دغه وخه خو دا دویم جماعت چې دی که نه دا دویم جماعت نو مغفور لهم دوی ته به هم بخښنه کړې شوي وي باب قتال اليهود دا باب دی د جنگ کولو د یهودو سره مسلمانانو له دا جایز دی چې د یهودو سره جهاد کوي که نه دا ځینې خلک وایي نه وایي ولې وایي ځکه یهود اهل کتاب دي ګوره الله مني حضرت موسی مني تورات مني اهل کتاب دي نو د دوی سره جهاد کول دا نه دي پکار مونږ وایو دې ته مه ګورئ مسلمانان دي که کافر دي ټول وی کافران دي نو چې کافران شي نو خو بس کافرانو سره دغه دی ټولو سره جهاد دا پکار دی بابو قتال الیهود دا باب دی د قتال د جنگ د یهودو سره قتال دا مصدر دی مضاف دی مفعول ته دا باب دی د جنگ کولو د مسلمانانو د چا سره الیهوده د یهودو سره حدثنا سعد بن محمد الفري قال حدثنا مالك بن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وی دا با اخره زمانه بس قیامت بنزدی دجال براوتلی او دا یهود ندی دا یهود به د دجال سره شاملی د هغه په فوج کې به درته به راشي اویا زره یهودو دا به د دجال په فوج کې شاملی دا دجال به د ټوله دنیا چاڼ کی بغیر د مکې او د مدینې نه نو دی به بیا لاړ شي شام ته دا اویا زره یهود به ورسره دی وخت کې به چې دی حضرت عیسی علیه السلام راکوشي چې راکوشي نو عیسی علیه السلام به د دوی مقابلې ته راشي چې کله د دجال وویني چې وایي خدای ګو دغه خو راغی عیسی وایي داسې ویلې کېدل به پې شروع شي لکه مالګه چې په اوبو کې ویلې کېږي داسې وار پار به خطا شي نو دی به ترې بیا منډه کي نو چې منډه کي نو عیسی علیه السلام به ورپسې شي دا به درته راشي نو د دې شام کې یو علاقه ده بابلودو دې بابلود کې به بیا ایثار کړي او قتل به کړي نو چې دا غټ ځناور قتل کړي که نه نو دلته به یهود په شا شي شکست به وخوري نو دا مسلمانان به ورپسې شي نو خرپه او خرپه خرپه خرپه دا د زړه بړاس به پې وباسي منډې نو چې ټول قتل کی نو دا یهود نه دي دا به بیا کله به د ونې نه پناه کیږي پټیږي کله به د کاڼي نه پناه کیږي د الله قدرتونه دي الله هر څه کولی شي د کاڼي پناه به یي کاڼي به اواز وکړي تیږه یا مسلمانه راشه زما شاته د غپ دی پټ دی یهودي ونه به اواز کوي چې و مسلمانه راشه زما شاته دلته دغه پټ دی یهودي دا به د عیسی علیه السلام زمانه کې ښه حضرت عبدالله ابن عمر وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال هغه وی تقاتلون اليهود تاسو به جنگ کوئ د یهودو سره د یهودو سره به جنگ کوي دا هغه د عیسی علیه السلام زمانه کې حتی تر دې پورې چې دا یهود شکست وخوري یختبع او احدهم پټیږي به یو د دوی یختبع او پټیږي به احدهم یو د دوی ورا الحجر رستو د تیږې نه د تیږې نه رستو به یو یهودي راشي او پټیږي به فیقولو نو دا تیږه به ووایي څه مشکل نشته ښه چې تیږه به څنګه وینا وکړي دا ستاسو موبایل لګیا نی خبرې نه کوي دا اوسپنه نه ده فیقولو نو دی به ووایي دا تیږه چې یا عبدالله ید الله بنده حضرت ابو هریره صاحب اووی شاگردانو ته لګیا دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله وی لا تقوم الساعت قائم بنش قیامت را بنش قیامت چې کمې پورې تاسو د یهودو سره جنگ نی کړي حتی تقاتل اليهود تر دې پورې چې تاسو جنگ وکړئ د یهودو سره د قیامت په نښو کې یو دا دی چې د مسلمانانو به د یهودو سره یو لوی جنګ وشي او دا به ما وي هغه وخت کې چې دغه قتل شي دجال خا نو قائم بنی شي قیامت حتی تر دې پورې تقاتل اليهودا چې تاسو او جنگیږئ د یهودو سره حتی یقول الحجر تر دې پورې تاسو به لګیا یې او دوی به وهې وهې چې وبوئ یو کاڼی کم کاڼی وراءه الیهودیو چې رستو د هغه نه یهودي وي یو کاڼی به تیږه به د هغه نه به رستو یو یهودي پټي دا کاڼی به ووایي یا مسلمو ای مسلمانه معلومیږي مدني کله به یا مسلمو وی کله به وی یا عبدالله ای عبدالله هذا یهودیون دا یهودی دی ورائی زمان رستو فقتله راشو دی دغه که قتل که باب قتال الترک دا باب دی د جنګ کولو د مسلمانانو د ترکو سره دا باب دی د جهاد کولو د مسلمانانو د ترکو سره اوس دا جغرافي ټولې بدلې شوي دي کمی نقشې چې دي د دنیا بدلې دي څه وخت کې داسې و چې ترک بېله علاقه وه اوس ترک بېله علاقه شوه روم بیله علاقه وه ډیره دغه اوس قسطنطنیه او دا ټوله مخکې روم سره اوس هغه د دغه سره ده د ترکو سره ده باب قتال ترک دا باب دی د جنگ کولو د مسلمانانو د ترکو سره اسې ترکیانو سره جنگ کول دا څنګه دي څه وخت کې دا ترک چې دا ډېر ظالمان او دوی چې کوم ظلمونه د مسلمانانو سره کړي دا اوس مسلمانان شوي دي مخکې دا ډېر بېدینه کافران د معتصم بالله زمانه و دوی چې دی په عراق باندې کوم حمله کړې ده او علما یې قتل کړي دي پیران بزرګان یې قتل کړي دي دا د کتبخانې دا یې راواغشتې او په دې دریابونو کې ورواچولې څو څو میاشتې به دې دریابونو کې هغه د صحیح د صحیح تک تور رنګونه به وو ډېر لوی ظلم یې کړی دی هسې سوال دی چې ترکو سره جنگ کول دا څنګه دي یو حدیث کې راځي اترکو ترکه ما ترکوکم چې کمې پورې ترک تاسو ته څه نه وایي تاسو مو ته څه مه وایې دې نه معلومېږي دې سره جنګ کول نه پکار د دې وجه نه بخاري وایي چې نه هغه حدیث بېل مطلب دی د ترکو سره چې دي چې کوم کافران دي ما اوس خو مسلمانان شوي دي دوی سره جنگ بالکل لا صحیح دی حدثنا ابو نعمان قال حدث جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال حدثنا عمرو بن تغلب قال دا جنگ مخکې تیر شوی دی ښه قال عمر ابن تغلب وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ان من اشرات الساعه یقینا بعضې د نښو د قیامت نه اشرات نښو ته وایي یو ته وایي شرط یقینا بعضې د نښو د قیامت نه هغه دا دی چې ان تقاتلو قوما چې تاسو به وجنګیږئ د یو قوم سره خو دا قوم به ځنګلیاني ځنګلیان ینتعلون چې هغوی به په خپو کوي نعال الشعر نعال جمع د نعل د پڼې هغه پیزار د ویښتو تاسو به جنګیږئ د یو قوم سره ینتعلون چې هغوی به په خپو کوي نعال الشعر پیزار د ویښتو د ویښتو پیزار به په خپو کوي څه مطلب د ویښتو پیزار ځینې خلک وایي دا مخکې داسې دا خلک نه دي پخوا ځنګلیان چې کومو دی به د دې وزو دا ویښته نه دي د دې نه بیا ډبل ډبل پړي وغوښتل پړي پړي ډبل نو دا پړي بیا داسې داسې به بوته بیا به یې راتاو که منځ کې به یې پکې تار ورکه بیا به یې دغه کو داسې تلې به یې جوړ کړه لکه ستاسو دا کیړی دا تلې به یې جوړ کړه په هغې کې به یې تسمې واچولې لکه د چپل په شان او دا به یې دغه کول په خپو کول مدري خیال دا د ویښتو خو موږ نه دي لیدلي او زه چې ماشوم وم دا د دیر ګجر نه دي کوهستان د دیر کوهستان چې د ګجر دا به راتلل د اشنغر ته کیدی شي د خلکو مشرانو لیدلی نو هغوی به د دروزي نه دغه جوړ وو د دروزي نه به یې پړي جوړ کړي او هغه بیا داسې تاو کړي دغه شی به یې ترې جوړ کړی او بیا یې به په هغې کې پړي اچولي او دا به د دوی دغه و پیزار نو ینتعلونه هغوی به په خپو کوي نعال الشعر هغه پیزار د ویښتو یعنی هغه پیزار چې د ویښتو نه جوړي او یقینا بعضې د نښو د قیامت نه هغه دا دی ان تقاتلو قوما چې تاسو به وجنګېږئ د یو قوم سره دا هم دقه ترک دی چې تاسو به وجنګېږئ د یو قوم سره خو هغه قوم به څنګه وي عراض الوجوه پلن مخونه به وي عراض الوجوه پلن مخونه به وي او دا مخونه به داسې غټ او پلنی که ان وجوههم لکه ته به وایې چې د دوی دا مخونه چې دي المجان المطرقه هغه ډالونه دي المطرقه چې په هغې باندې سرمنه لګېدلي وي په هغه باندې سرمنه لګېدلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو د مخ تشبیه ورکړه د ډال سره دا ډال سره چې تشبیه ورکړه دا په ګولوالي کې که ستاسو خیال یې عام مخونه سي اوږدي داسې د دوی دا مخونه به غونډ مخونه وي او داسې غونډ مخونه به یې لکه د دغه په شان ګول د ډال په شان او بیا ډال کم ډال ډال نه دی په میدان کې چې سړی جنګیږي دې ډال ته بیا خلک سرمنې ورکوي د یو سرمن پوخ چې ورته وایي پوخونه یې ورکړي د سرمنې نو چې ډال له دې یو پوخ یا دوه ورکړه نو دا پلن هم شو نو مطلب دا د ګول مخونه به وي او دا ډک د سرمن د غوښې نه دا ډک مخونه به وي ته به وایې دا داسې ډال دی لکه هغه چې خلکو له پوخونه دغه کړي ورکړي که ان وجوههم لکه ته به وایې چې مخونه د دوی المجانو هغه ډالونه دي المطرقه هغه ډالونه چې هغې ته پوښونه ورکړی شوي وي د سرمنې همدغه ترک دي حدث سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال قال ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله وی لا تقوم الساعه قائم بنشي قیامت حتی تقاتل الترک چې تاسو او جنگیږئ د ترکو سره کم ترک دا موجودم دا شته خو د عام ترکیان نه دي دا داسې لکه دا دیهاتو غوندې ني دا بانډچیان غوندې دي کله د حج ته راځي نو هغه داسې دي ځنګلیان دا عام ترک نه دا کم چې دا زنګلیان غوندې دي چې الله دې معافیو کې دونه د دین نه ناخبره دي د اجیانو صاحبانو لیدلي چې الله اکبر هغه نشي ویلی الله اکبر یو سړی الله اکبر نشي ویلی نو هغه وي الله اجبر یو څو ورځې داسې وګرځي وګرځي بیا وروسته دغه یاد کړي الله اکبر یاد کړي دا نشي ویلی دا او جنگیږي د ترکو سره دا صغار الاعین چې وړو سترګو والا دي صغار الاعین وړو سترګو والا دي دا وړې وړې سترګې دا غټ مخونه او دا وړې سترګې او دا پیتې پوزې حمر الوجوه سره مخونو والا زلف الانوف او وړو پوزو والا زلف هغې ته وایي چې وړه وي او پلنه وي پیته دا پیتو پوزو والا به وي کأن وجوههم المجان المطرقه لکه ته به وایې چې مخونه د دوی هغه ډالونه دي المطرقه چې هغې ته د څرمنې پوښونه اچولی شوي وي ولا تقوم الساعه او قائم بنشي قیامت حتی تر دې پورې تو قاتلو چې تاسو او جنگیږي قوما د یو قوم سره دا ټول هم د دغه خلکو صفت دی نعالهم چې پیزار د هغوی به اشارو هغه ویښتي باب قتال الذین دا باب دی د جنګ کولو د هغې خلکو سره ینتعلون الشعر چې هغه په خپو کوي ویښته نو یا ویښته دا دی چې د ویښتو نه ځان لږ پیزار جوړوي یا ویښته دا مطلب چې داسې سرمنه دغه کوي چې په هغه سرمنه باندې ویښتي قتال الذین جنگ کول د مسلمانانو د هغې خلکو سره ینتعلون الشعر دا ځنګلي غونې خلک یي چې دوی پخپو کوي الشعر ویښته د ویښتو کیړی او پیزار پخپو کوي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله وی لا تقوم الساعه قائم بنشي قیامت حتی تر دې پورې تقاتلو قوما چې تاسو او جنګیږئ د یو قوم سره نعالهم الشعر چې ویخته چې پیزار به د هغوی هغه د ویښتو وي هغه ډالونه دي المجانو ډالونه ګول مخونه المطرقه چې هغې ته پوښونه چولی شوي وي دا ډېر کمزوري خلک اکثر چې تاسو ګرد دا سره مخونه او ګول او دا ډبل پیړ پیړ چې وي دا ډېر زیات کمزوري خوران د اخلاقو نه کمزوري مدلي که خیال دی مونږ یو ځل په سفر کابل له چې تلي وو یاد دي درته هغه ځای کې هم چې شپه وه هدایت شاه دي ځای کې یو پکې دقسې و د ازاره و د هغه ځای څوکیدار و داسې بد اخلاقه چې لکه موږ سره څه کار لري د ملګرو وی چې دغه کوي وهو یې موږ سره یو بل ملګری وایي نه مړه دا اپل او دغه نه دي دا شمالي کم هغه وخت کې دا د افغانۍ وي هغه ډېر ارزانې وي ډېر ارزانې وي هغې کې یو لوټ وله ورکو بچ هغه یې وله ورکه نو داسې شو لکه غلام زمونږ موټر هم بیا سنبال کو زمونږ خدمت به هم کو ما وې دا څه رزیل سړی دی دا ډېر د اخلاقو نه کمزوري باب من دا ځای کنه باب من صف اصحابه نه نه دا خو څه پاتې شو کنه قال سفیان سفیان وی چې وزاد فيه ابو زناد او زیات کړی دی په دې کې ابو زناد چې هغه روایت کوي د ان الارج د عرج نه عن ابي هريره او هغه روایت د ابو هريره نه کوي روایتا پر روایت کولو سره نو هغه داسې دي چې صغار الاعین دا وړې سترګې به زلف الانوف دا وړې پیتې پوزې به وي او کأن وجوههم المجان المطرقه ته به وایې چې مخونه د دوی هغه ډالونه دي چې هغې ته پوښونه چولی شوي وي بله سرنامه ده من صف اصحابه هغه څوک چې هغه سب جوړ کی د خپلو ملګرو عند الهزیمت په وخت د شکست کې ونزل او راکوشي عن دابته د خپل سورلی نه واستنصر او د الله نه امداد وغواړي کله ناکله به جنګ کیږي په جنګ کې به ملګري شکست خوري چې شکست وخوري نو امیر د لښکر له څه پکار دي امیر د لښکر له دا پکار دي چې دې میدانې ته روزي او زر دا خپل فوج را اواز ورته وکړي او راغونډي کړي او بیا کتار کړي کتار کتاری کی دشمن ته او د الله ته لاس اوچت کړي او د الله نه امداد وغواړي دا هم یو طریقه ده چې رسول الله کړې ده من صف اصحابه هغه څوک چې هغه قطار جوړ کی د خپلو ملګرو عند الهزیمت په وخت د شکست کې ملګری شکست خوري زر دا امیر د لښکر راشي او دا خپل ملګری راغون کی او بیا قطار کی ونزل او دا امیر راکوشي عن دابته د خپل سورلینه د سورلینه راکوشي په میدان جنگ کې او وسطن سره او د الله نه امداد وغواړي الله ته لاس ونیسي او د الله نه دعاګانې وغواړي دا هم یو سنت طریقه ده حدثنا عمرو الخالد الخراني قال حدث زهير قال حدثنا ابن اسحاق قال سمعت البراء حضرت ابو اسحاق وی چې سمعت البراء ما واوریدل د حضرت برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه نه دا مې ترې واورېدل خو دا کم حالت و وسأله رجل او تپوس وکړه د ده نه یو سړي دا ما چې ترې دا حدیث اورېده نو دا داسې وخت و چې یو بل سړي ترې تپوس وکړه چې برا صاحب تاسو د حنین په غزا کې تښتېدلی وې دا تپوس یې ترې وکړو وسأله او تپوس وکړو د دنه رجل یو سړي تپوس یې ترې د څه چې اکنتم فررتم ایا تاسو تښتېدلي وئ؟ یا ابا عماره، ای ابو عماره، د برا صاحب کنیه ده ابو عماره، یوم حنین په ورځ د حنین ایا تاسو تښتېدلي وئ په ورځ د حنین؟ برا صاحب څونه هوښیار دی نن او نه وایي ولې په حنین کې خو رسول الله مو که نه ولې رسول الله تښتېدلی اوسو یا په حنین کې خو سفیان ابن الحارث هم نو ولې هغه تښتېدلی وسه نو دی ورته وایي آیا تاسو تښتېدلی وی په ورځ د غزوې حنین د طایف په دې لمن کې چې دا کومه غذا شوې ده نو قاله برا صاحب ورته وی لا نه والله قسم په الله ما ول رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راګرځېدلی رسول الله پیغمبر علیه السلام شکست څه کوي چې راګرځېدلی هم نه و راواپس شوی هم نه دی خو کیسه لږه دا وه چې زموږ د کشرانو نه لږه غلطي وشوه ولکنه خرج شبان اصحابه لیکن اوتل دشمن ته هغه نوجوانان د ملګرو د ده د رسول الله په ملګرو کې چې کم نوجوانانو دی خو بې سوجه بې فکرئ دا دشمن ته ورووتل و اخفا و اخفافهم او هغه سپک د هغوی اخفاف، سپک، مراد د سپکو نه هغه خلک دي چې هغوی سره غټه وسله نی نیزه میزه دا غټه وسله به وه مدلی خیال لري و اخفافهم او هغه سپک د هغوی ما وی مراد د سپکو نه هغه دی چې هغوی سره دغه نی غټه وسله نی او حسرن حسرن او هغه بې وسلیو خسرا بی وسلیو څه مطلب لیس بی صلاحین هغوی سره وسله نه وه دا نوجوانان نه نه زغرې لرلې نه داسې غټه وسله ورسره وه دا دشمن ته ورل چې ورلل هغه هم غټ ځناورو هغه دشمن فاتو قوما نو دوی رالل یو قوم ته دا د مخالف خرماتا چې هغه تیراندازو نو وروره داسې ویشتونکي وو چې بې اندازې رماتا چې هغه ویشتونکي وو او دا څوک وو جمع هوازن چې هغه ډله وه د هوازن قبیلې و بني نصر او د بنو نصر قبیلې زیات هوازن کم پکې بني نصر وو حنین کې چې رسول الله د کمو کافرو سره جنگ کاو نو هغه د حوازن قبیله وه او د بنی نصر قبیله وه دې سره دا نوجوانان مخامخ شو او هغه سو تیراندازو نو داسې تیرانداز چې مړه نښه ترې نه دغه کېده خطا کېده ما یکادو یسقطو قریبا نه وه چې غورځېدلې وي په ځمکه لهم د هغوی دپاره سهمون غشې په ځمکه به نه غورځېده خو بس په سړي سر به یې ویشته چې دا ورمخکې شو فرشقوهم نو هغوی وویشتل دوی رشقا په ویشتلو سره ما یکادون یخطئون قریبه نه وه چې هغوی خطا کی خپل ګزار نو چې دا وی ویشتل نو فاقبلو هنالک نو په دغه وخت کې دا نوجوانان رالل الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته دا نوجوانان خو مخکې تلي چې هغه طرف نه پې هغوی ګزارونه شروع کړه نو دوی ته واپس رالل پیغمبر علیه السلام ته نو های دغه جوړ شو وهو علی بغلته البیضاء او رسول الله چې دی سورو په هغه خپله کچره سپینه او رسول الله هم داسې مخکې کېدی لیکن هوښیار د ده د تره زوی ابو سفیان د هغه مشهور ابو سفیان نه دی ده دا کچره نیولې وه چې وړاندې لاړه نشي وابن عمه او د رسول الله د تره زوی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب چې د هغه نوم دی ابو سفیان ابن حارث یقود به هغه نیولې وه ده یقود به هغه دا دغه راښکله نو چې د ملګرو شکست وخوړ نو فنزله ورسره نامې سره اوس برابرېږي رسول الله د کچرې نه راکوشو واستنصره او د الله نه امداد وغوښته د الله نه امداد وغوښته او ثم قال بیا ووې چې که څوک تختی او که نه تختی خو ګورې زه د تختېدو والا نه یو خدا دی چې زه نبی یم او په نبی کې تخته نی او دویم دا دی چې زه د عبدالمطلب په اولاد کې او د عبدالمطلب اولاد چې دی نو هغوی باندې بهادري ختمه ده ثم قال بیا رسول الله وی انا النبی لا کذب زه پیغمبر یم او دروغجن نه یم او چې پیغمبر پیغمبر خو وی کنه نو هغه کې یره نی او انا ابن عبد المطلب او زه سیما زوی یم د عبد المطلب او ثم صف اصحابه او بیا کتار کو خپل صحاب ملګری او چې قطار یې کو او ښه په حوصله باندې بیا پې حمله وکړه نو حملې سره هغوی شکست وخوړه کافرو باب الدعاء بل سرنامک دی دا باب دی د خیرو علی المشرکین په مشرکانو چې تاسو مشرکانو ته خیرې کوئ او د څه خیرې کوئ بالهزیمت د شکست و زلزلت او د زلزله یا ربه دی مشرک دا مشرکان هلاک کی یا ربه په دوی باندې خوځېدل حادثې پې راولي چې پریشان شي نو دا باب دی د خیرو کولو په مشرکانو باندې جنگ هم روان دی او په جنگ کې تاسو په هغوی ته خیرې هم کوئ بالهزیمت د شکست خیره والزلزلت او د خوځېدو مراد د خوځېدو نه دا دی چې مطلب دا دی چې حادثې پې راشي پریشانۍ پې راشي حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال حضرت علي وي غزوه احزاب دی غزوه خندق دی طرف ته رسول الله او صحابه دی پورې غاړه کافران دی منس کې خندق دی څه تقریبا شل ورځې داسې تیرې شوې اخوا کافر دی خوا مسلمانان دا چې کوم د دوی اخیری ورځ وه چې بس بیا میدان ته رانلل په دقه ورځ باندې د ماسپښین نه پس دوی ډیر سخت زور راوړو د مشرکانو کافرو داوی چې په دې خندق موږ تیریږو چې حمله په مسلمانانو وکړو نو د ماسپښین نه پس بیا دا ډیره سخت حمله وه نو مسلمانان ورته ودرېدل او دې مسلمانانو دفاع کوله کوله کوله نو بیا اندازې جنګ په دې کې چې دی د مازیګر لمونځ د صحابو نه قضا شو چې نور پرېوته بس دی اخري دغه و رسول الله ورته بیا خیرې وکړې او چې خیرې وکړې د شپې پې بیا هغه هوا راله له طوفان او دوی لاړل وتښتېدل نو حضرت علی وی لما کان یوم الاحزاب کله چې شو هغه ورځ د غزوې احزاب نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ملأ الله بیوتهم الله دې ډک کې کورونه د دوی چې ژوندي وي ملأ الله ډک دي کي الله بیوتهم کورونه د دوی کله دې ډک کي الله د دوی کورونه چې ژوندي وقبورهم او الله دې ډک کي قبرونه د دوی کله چې مړي د دې مړو دې الله قبرونه ډک کي او د دې ژوندو دې الله کورونه ډک کي حضرت د څه شي نه دې ډک کي نارن د اور نه خدای دې د جهنم د اور نه دوی دا قبرونه او دا کورونه دا ډک کی وګوره هغه د خیرې راغلې که رانلې مدري خیرې راغلې او سوال دی حضرت دا خیرې ورته ولې کوئ ګوره مونځ څومره اهم دی او بیا په مونځونو کې مازدیګر مونځ څنګه نه اهم دی کافران راغلی دی حمله کوي رسول الله وته خیره نه کوي څونه پریشانی ده لیکن چې مونځ د رسول الله نه قضا کنو بیا دغه کوي وته خیره کوي وی شغلونه دی مشغول کړو منګه عن الصلاة الوسطى دا غمانزه منزنی نه دا غمانزنی منزنه چې هغه دغه دی دا مازیګر مونځ دی حتی غابت الشمس تر دې پورې چې نر پریوت نو ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته هغه دی په میدان د جنگ کې هم جنگ دی هم ورته خیرې کوي نو دقسې مسلمانانو که خیرې کوي دا ښه دی بلکې بهتره دا ده چې جنگ شروع وي چې مسلمانان په جماعتونو کې دوی ته باره دغه کوي مسلمانانو ته د فتح او کافرو ته د شکست خیرې کوي یو هغه قنوت دی چې یو حادثه راشي حادثه قنوت نازله چې یو حادثه راشي نو بیا د سبی مانځه کې نه دی د سبی مانځه کې د وترو قنوت تاسو د رکو نه مخکې وایې بیا رستو رکو کوي خو قنوت نازله چې د سحر مونځ کې کې یا بل مونځ کې ابا د رکو نه پس کې سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد نو بیا قنوت نازله به دلته وی یدعو فی القنوت چې هغه به دعا کوله په قنوت کې او څه به وي اللهم انجی سلمت ابن هشام یا الله ته نجات ورکه سلمه ابن هشام ته دا یو ډیر مخلص صحابی و مسلمان و خو په ده باندې بې اندازې ظلمونه کېدل نو رسول الله وی یا الله سلمه ابن هشام ته نجات ورکا سلمه ابن هشام دا مدلی د ابو جهل رور دی ښه ځکه د ابو جهل نوم څه دی عمر ابن هشام نو ربا سلمه ابن هشام ته نجات ورکا اللهم انجل ولید ابن الولید یا الله ته نجات ورکا ولید ته چې هغه د ولید زوی دی دا بل صحابي د پلار او د د ده یو نامه ده دا د حضرت خالد صاحب دغه وخه رور خو خالد صاحب وروسته مسلمان شوی دی اول مسلمانو دا هم ولید ابن مغیره نه دی دا تړلی و ډېر لوی ظلمونه یې ورسره کول نو وایي یا الله ته نجات ورکې ولید ابن ولید ته اللهم انجې یا الله ته نجات ورکه عیاش ابن ربیعه عیاش ابن ربیعه ته عیاش ابن ربیعه دام د دا ابو جهل رور دی خو د مور نه دی او د پلار نه نه دی الله منجل مستضعفین یا الله ته نجات ورکې هغه ضعیفو ته من المؤمنین د مؤمنانو چې کم په مکه مکرمه کې دي او ضعیف دي هغه خواران هجرت نشي کولی اللهم اشدد یا الله ته سخت کې اللهم اشدد یا الله ته سخت کې وطعتکه وطعه خپله معنا دي پیمالول په چاخپې کې خودل دلته معنا کوي عذاب یا الله ته سخت کې وت اتکا هغه خپل عذاب او خپل گرفت په چا باندې علا مزر په مزر قبیله په مزر قبیله باندې خدای دا خپل عذاب سخت کا مدلی په غټه کې چې دی قریش هم دا په دغه کې حسابیږي ښه په مزر قبیله کې اللهم یا الله یا الله دا عذاب چې پیراولی څنګه پیراوله سینینا یا الله دا په دوی باندې کالونه راولی که سینې یوسفه په شان دغه کالونو د یوسف لکه د یوسف علیه السلام زمانه کې چې هغه اووه کاله قات راغلی و د اسماعیل ابن ابي خالد وی چې انه سمع عبد الله ابن ابي اوفا چې د واورېدل د عبد الله ابن ابي اوفا نه صحابي دی یقول هغه به چې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې وکړې پیغمبر علیه السلام یوم الاحزاب پر ورځ د غزو احزاب علی المشرکین په مشرکانو او فقال وی وی اللهم منزل الكتاب یا الله چې ته نازلونکی د کتاب د قرآن مجید سریع الحساب یا الله چې ته ډیر زر حساب کوونکی په ډیر لږ وخت کې به د تمام عالم سره حساب وکې ربه چې د دونه قدرتونو مالکې نو لږ غوندې د خپل قدرت د کافرو ته هم لږ ورمخکې که اللهم اهزم الاحزاب یا الله ته شکست ورکې جماعتونو د کافرو ته اللهم اهزمهم یا الله ته دوی له شکست ورکې وزلزلهم او ویې خوځې پریشانۍ پرې راولې خدای دوی پریشانه کړي حدث عبد الله بن ابي شيبه قال حدث جعفر بن عون قال حدث سفيان غنى باسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله مدلي نه پوره کیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد